د فکري جګړې د مقاومت لپاره د دوو شیانو پېژندل ضروري دي د دوو شیانو پېژندل ضروري دي خو دا دوه شیان څوک نه پېژني هغه هسې په شپه کې په تیاره کې ډګي سترګې پټې کړي تیاره کې ناست دی سر یې مځکې ته نیولی او په هوا کې ډګي کوي که دا دوه شیان نه پېژني که دا دوه شیان پېژني نو هغه بیا مقاومت کولی د فکري جګړې په ډګر کې دا مقاومت کولی دا دوه شیان څه شی دي اول خپل فکر پېژندل دویم د دښمن فکر پېژندل خپل فکر پېژندل د خپل فکر منابع پېژندل د خپل فکر مصادر پېژندل د خپل فکر مشخصات او حدود پېژندل د خپل فکر تاریخچه پېژندل بیا چې نه پېژنې بیا به په پردي خره سپورې هغه به بله خوا روان کړی ته به خوشحاله یې چې کور ته ځم پردي فکر ته به خپل فکر وایې د خپل فکر پېژندل یو شی او د دښمن فکر پېژندل په تفصیلي ډول باندې په دقیق ډول باندې دوه شی او که دا دواړه ونه شي نو بیا دلته التباس او اختلاط راځي کله به دې د دښمن افکار خپل کړي ځان ته به خبره نه د بل چا دپاره به سوالونه پورته کوې د خپل افکار خپل افکار به نه در معلوم د خپل افکارو اصالت به نه در معلوم هسې به د بل چا په زرخو برق باندې تېروتلی بل چا سره به پردی نارې غبرګوې او بیا به خوشحاله نه چې زه خو دا د اسلام په کار کوم خپل فکر پېژندل دا ډېر ضروري کار دی او تر دې وروسته بیا د خپل فکر په رڼا کې د دښمن فکر پېژندل ولې دا د خپل فکر په رڼا کې کلمه بیا تکراروم که چېرته د خپل فکر په رڼا کې د دښمن پېژندګلوي ونه کوې او داسې ازادانه ډول چې دا اوس یو ډول ذوق په خلکو کې پیدا شوی دا نو سیکولریزم یو ذوق دی چې وایي باید چې څوک د چا په اړه باندې یو څه حکم کوي نو له خپلو نظریاتو به یې ور ځان خلاص کړي هغه به هلته په تاخته کې کېږي او بیا د بل په ازادانه او بېطرفانه ډول د بل چا نظریه مطالعه کې ودې ګوري دا یوه ګمراه کونه نظریه ده دا یوه کفري نظریه ده هغه درته وایي چې سترګې دې ړندې کړه سترګې دې وباسه ذات یې سوري کړه بیا وتړه مخ دې په پټۍ وتړه او بیا دغه نه وروسته ما ته ګوره نو زه به تا پېژنم څنګه چې سترګې مې نه وي زما خو سترګې قرآن او حدیث دي زما رهنمایي خو له اسمانه روانه ده زما بینایي خو له لوح محفوظ نه راکوزه شوې ده که هغه زه پرېږدم نو تا په کومو سترګو وپېژنم په کومې بینایي تا تشخیص کړم دا چې ته ما ته وایې د خپلو نظریاتو او ګرایشاتو نه د ځان یوارې فارغ کړه او په بېطرفانه ډول بیا د بل چا د فکر د دې نه د قرآن او حدیث ته خپله منې کوي نه د بل چا فکر دا به د خپل فکر په رڼا کې ګورئ دا یوه ډېره ګمراه کوونکې نظریه ده چې دوی اوس راځوي او مسلمانانو ته دا توصیه کوي که بل هر فکر او نظریه ته ګورې نو ځان به ورته یوارې بېطرفه کې او بیا به یې ګورې قرآن ایسته که حدیث ایسته که خپله عقیده ورته پرېږده دا تصور دې له ذهن نه وباسه چې دا حرام او دا حلال دا روا دا ناروا ده د دې نه وروسته بیا دا نظریه مطالعه کړه نو دغه خبره ده چې دوی اوس وایي چې مسلمانانو نه هغه د بنایي قوت چې نو وخت دی وړونکي او بیا وړاندې ته وایي اوس ته وړاندې ته سترګې چې وړوندي وایي چې سترګې چې وتړه او بیا ته ورته ووایه چې دا سپین ده هغه به خود درته وایي بلکل صاحب سپین ده بیا ته هماغه تور ورته پورته کوه چې دا هم سپین ده د به چې هو بلکل سپین ده ځکه دا یې نه ویني دا چې تا په خبره باندې روان ده که ته ورته معرفي کوې نو بیا به دی هماغسې وایي ځکه دی د خپل قضاوت او د خپل حاکمیت هغه استعداد او صلاحیت په ځان کې نه لري په دې وخت نو باید دا فکر ونه منو دا د منلو فکر نه ده د خپل فکر په رڼا کې د دښمن فکر پېژنو بیا به موږ سمه لاره پیدا کوو او که چېرې د خپل فکر په رڼا کې د بل فکر مطالعه نه کړو او ازادانه مطالعه کړو او یا خپل فکر نیمګړی پېژندلی وي کومه پېژندلی وي او د بل فکر مطالعه کړو د اختلاف د مفاهیمو راځي څه راځي بیا اختلاف د مفاهیمو خپل پردي افکار او نظریات دارانه ګډېږي خپل افرادي او افکارو نظرات چې بیا رانه ګډ شو نو بیا دغه بلاوې رانه جوړېږي چې دا اوس په دې تلویزیونو او په راډیوګانو او په اخبارونو او په مجلو کې غربیان د اسلام د معرفۍ دپاره استخدام کړي دي حق او باطل دواړه سره ګډوډ کوي د یهودو د علماو غوندې تلبیس حق بالباطل په دې باندې روان دي سره لګیا دي یو خبره د قرآن او د حدیث نه راواخلي او یوه خبره بیا چې بل څه واخلي تلویزیون ته راډیو ته به ولاړ وای چې وصلح خیر ته سترګو وړون چې د صلح خیر خو د ښځې د مېړه تر منځ ده دوه مسلمانان دي یا یې مېړه ده یا یې ښځه ده په خپله منځو کې په کور باندې چې جنجال منجال پکې کورنۍ خبره باندې راغلی یا په اخلاقو مزاج کې یو بل سره نه دي جوړ شوي هلته کورنۍ خرابېږي بچیان بې سرپرسته کېږي یو د بل رازونه فاش کېږي وځي که طلاق نن سبا شي نو الله فرمایي چې وصلح خیر دا خو نه دي ویلي چې د یهودانو سره هم وصلح خیر د مسیحیانو سره هم وصلح خیر د کفر سره هم وصلح خیر اختلاف د مفاهیمو د دې په ذهن کې راغلی دي نه پوهېږي چې څه ووایي بس فرمایشي شیان وي ستا دې ورځ قصه کوله یو مفتي صاحب راغوښتی و تلویزیون ته چې د هغه په باره کې خبره وکړي د تهدید نسل د مصر یو مفتي راغوښتی و تلویزیون ته د تهدید نسل په باره کې خبره وکړي بس یوازې فرمایش ورلېږلی و د اضحا یو مفتي صاحب ته چې ته د تهدید نسل په باره کې یوه مقاله جوړه کړه او بیا راسه تلویزیون کې ووایه اکرا به اوس چې تلویزیون ته مخ ته هغه کېږي یو د درې دقیقې پاتې دی هغه انتظارخانه کې ناست شو چې کامرې ته ور مخ کوي ده ورته وایي چې صاحب هغه رئیس ته وایي چې زه اوس دا رد کړم که نه تایید کړم دا څنګه کړم وایي ښه تر اوسه پورې ته خبر نه یې له خو ته هم څه راغوستی چې کوم یو څه غواړي هماغه زه درته وایم دوی دواړه د ځان سره د ګټې شوي دي نن راځي د اختلاف د مفاهیمو په ذهن کې ده یوه لاره نه لري دوی دوی په زړونو کې یوه لاره نه ده الله د انسان په زړه کې په سینه کې په ګوګل کې بس یو زړه پیدا کړی الله د انسان په سینه کې دوه زړونه نه دي پیدا کړي ما جعل الله لرجل في جوفه من قلبين نه ده ګرځولې الله تعالی د یو چا په یو حسینه کې دوه زړونه چې په دا یو زړه کې د اسلام یو په دا یو زړه کې د کفر وي په دا یو زړه کې د دی ډیموکرات یو په دا بل زړه کې د دی صوفي وي یا د صحیفي وي داسې نه ده بس یو زړه د یو شی به پکې ځایېږي یو شی به پکې زړه کې ځایېږي دا زړه د دوو شیانو لپاره بیخي دنه دا د الله سره ده په دې کې به یو شی وي دا که دا دوه د ځان سره راوړي د دې اختلاف د مفاهیمو په ذهن کې راغلی راځي بېرته خپلې اصلي خبرې ته چې دوه شیان پېژندل پکار دي د فکري جګړې د مقاومت دپاره یو خپل فکر پېژندل او بل پردی فکر یا د دښمن فکر د خپل فکر د پېژندلو دپاره د خپل فکر اصلي منابع پېژندل پکار دي د خپل فکر د پېژندلو دپاره د خپل فکر اصلي منابع پېژندل په کار دي په دې معنا چې خپل فکر به له اصلي منابع نه اخلي له هغه لرې لرو لښتیو نه به یې نه اخلي چې په لاره کې ډېرې بلاوې نورې پرې ورګډې شوي دي بلکې سرچینې ته به ورځي که سرچینې ته ورنشي او بیا دا فکر ته د پنځوس کیلومتره لرې د یو ویالې نه اخلې چې په پنځوسو کلو تېر شوی دی او هلته بیا د څو تشنابونه اوبه ورګډې شوي دي څونه خلکو پکې جامې وینځلې دي په څومره لارو په څومره خړو په څومره رنګارنګو خاورو باندې دا تېر شوی کله په سره خاوره کې تېر شوی سور رنګ اخیستی کله په شنه خاوره کې تېر شوی شنه شین رنګ اخیستی د اوبو کله په توره خاوره کې تېر شوی تور رنګ اخیستی او هلته چې کله نو بیا دا په خپل اصلي شکل کې نه ده هغه ځای نه چې ته اوبه اخلې نو خامخا به میکروب ورسره ګرځي خامخا به د دې ډول معده خرابېږي اصلي فکر به اسلامي خپل فکر د خپلو اصلي منابعو نه اخلي اسلامي صاحب او د علامي صاحب نه دی نه اخلي قرآن ته به رجوع کوي اصلي فکر د فکر اصلي منبع قرآن ده د فکر اصلي منبع حدیث ده د فکر اصلي منبع سیرت ده د پیغمبر علیه الصلات والسلام سیرت ده د فکر اصلي همدا د صحابه کرامو د ژوند مرحله ده پنځه شپېته کاله چې دوی پکې اوسېدلي دي یا سل کاله چې دوی پکې اوسېدلي دي په هغه زمانه کې خلکو اسلام ته په کوم نظر کتل په هغه زمانه کې خلکو د قرآن او د حدیث تفسیر څنګه کاوه په هغه زمانه کې د دوست او د دښمنۍ د پېژندګلوۍ دپاره یا د پېژندلو دپاره معیارونه او محکونه کوم وو په هغه وخت کې خلکو قرآن څنګه معنی او څنګه یې تطبیقاوه سرچینې ته به پښې ورځي که ته سرچینې ته پښې ورنه شي نو بیا به د خړو میکروبي اوبه څښلي وي اوس راځي چې لږ ځان محاسبه کړو ځان سره لږ حساب وکړو د قرآن اصلي منابع دا څلور شیان ما د تاسو خدمت ته عرض کړل یو د خپل فکر اصلي څلور منابع دا څلور شیان دي چې یو قرآن دی یو حدیث دی یو سیرت دی چې په حقیقت کې د همدغو دواړو تطبیقي مجموعه ده او څلورم عهد سلف دی د صحابه و کرامو او د هغوی د تابعینو او د سبع تابعینو هغه چې قرآن تزکیه کړې ده رضي الله عنهم او د دغه ټولې زمانې دپاره د اسلام علماو یوه اصطلاح معرفي کړې چې هغه ته عهد سلف وایي د دې امت د سلفو عهد ته به ورګرځي راځئ چې اوس له ځان سره لږ محاسبه وکړو فکري یرغل او فکري جنګ او فکري مقاومت او فکري جګړه او داسې هم خو ډېر وایو ایا له خپل فکر نه خبر یو د خپل فکر منابع معلوم دي آیا قرآن باندې پوهېږو راځئ چې لږ ځانونو سره سپینې خبرې وکړو په منځ کې په دې ډله موجوده ډله کې داسې څوک دي چې قرآن د الحمد نه تر والناس پورې ټکی په ټکی یوازې بې تفسیره ترجمه یاد کړی وي بې تفسیره ترجمه تفسیرو کتابونه او دا چې نه دي کتلي فقهي ابحاث پکې نه دي لټولي یوازې لفظي ترجمه یې د هغه زده کړې ده که داسې څوک وي نو هغوی د لاس پورته کړي ما خو نه ده کړې زه خو لاس نه پورته کوم مولوي صاحب به لاس پورته کړي او مولوي صاحب ټکی په ټکی لغوي ترجمه یاده کړې ده دا چې تا یاده کړې وي نو هغوی د لاس پورته کړي یو بل سړي یې کړی ده لغوي ترجمه ګورئ د ډېرو لویو کسانو مجموعه ده خو موږ لا پکې د خپل فکر اصلي منبع هغه علم هغه فکر چې په معصوم ډول د لوح محفوظ نه د امین الوحي په لاس خیر الرسل و اشرف الانبیاء باندې را نازل شوی دی هغه له موږ سره څنګه پېژندلی لګیا یې صاحب هله فکري یرغل ده او فکري ډزې ډز ده په هوا کې په ستا تیاره کې سترګې پټې ډزې کوو دوست او دښمن نه پېژنو کله یو را نیولی زه کله دوست د دښمن په حیث باندې هدف ګرځولی وي او کله بیا دښمن د دوست په حیث پر خپل څنګ کېنولی وي یو خبر هم باطل ورته نشي راتلی لار ورته نه پیدا کوي بلکل باطل هغه نه وي خبر نو بیا دا خو هسې خوشې د ځان تېرې شوي دي چې شاید فکري یرغل دی او فکري دفاع ده فکري دفاع خو به په هغه وخت کې ته کوې چې ته خو په خپل فکر پوه یې له خپل فکره خو خبر یې دا چې د خپل فکر نه خبر نه او د ماوتسټون یا د لینن یا د کوم بل فیلسوف یو کتاب یې لاس کې نیولی دی په هغه باندې ځان کې تاسو پورته پورته وارېږي چې صاحب زه نو د فکري جګړې یو سپایي یم نو قرآن نه خو یې ځان پوه کړه که نه لفظي ترجمه باندې خو یې ځان پوه کړه چې په قرآن پوه نه یې نو بیا خو به یقیني خبره ده چې له سرچینې نه دې اوبه نه دي څښلي نو بیا به تا خامخا میکروبي اوبه څښلي وي قرآن باندې به ځان پوه کوو دا د موږ فکر اصلي منبع ده د خپل فکر د پېژندګلوۍ دپاره د خپل فکر اصلي منابع باید وپېژنو او په هغو ځان پوه کړو چې هغه قرآن دی دویم حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله د استازي په حیث باندې دا دین خلکو ته څنګه بیان کړی الله دین د ده په لاس باندې کامل کړی دی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتي ورضیت لکم الاسلام دینا دا داسې مثال لري لکه یو چاته چې مکتوب ولیکې ولیکې ولیکې چې څه د زړه غواړي دا ټول ورته ولیکې او په آخر کې ورته ټاپه کې چې بس نور دې نه اخواته د ما څه خبره نه ده پاتې که د دې نه اخواته څه خبره یې دا وګه د بل چا کافه په هغه ځای لګوي چې اخرینه لفظ یې ورسره رانیسي تاسو پوهېږئ دا کافه چې لګوي اخرینه لفظ ورسره رانیسي هسې نه چې په دې منځ کې نور څوک بل څه وکوي الله فرمایي اتممت تمام مې کړ په تاسو باندې خپل نعمت او کامل مې ته درته دین دغه کامل دین رسول الله موږ ته په حدیثو کې څنګه بیان کړی په موږ کې داسې څه شته چې هغه سل حدیثه یاد په موږ کې داسې څه شته چې یو کال د حدیثو د زده کړې لپاره لګولی یو د انګریزۍ لپاره خو نه ماښام ګورو نه سهار ګورو په باران کې مو روان چپرې هم په لاس باندې نیولې په خټو کې مو روان یو واړه واړه بچیان پښتو به یې لازه نه وي خو د کریسټینا او د جنو پښتو به داسې بلبل غوندې کوي چې ته به ورته حیران شي موږ تاسو د انګلیسي د زده کړې لپاره درې کاله څلور کاله وخت ورکوو د اقتصاد د زده کړې لپاره د خلکو د نظریاتو لپاره د زراعت لپاره د بل څه لپاره خو د شپېتو اویا اتیا کالو عمر نه یو کال حدیث ته نه ورکوو الله تعالی انسان ته شپېته کاله اویا کاله عمر ورکوي دا نه شپېته کاله عمر دی ټول د تا یو کال خو حدیث ته ورکړه چې ته نه دی یو کال چې حدیث ووایي د دین په خوند باندې به پوه شي د دین اصلي شکل به در معلوم شي د اسلام وسعت به در معلوم شي د اسلام وسعت ظرف به در معلوم شي د تشخیص د دوست او د دښمن د تشخیص استعداد او صلاحیت به درکې پیدا شي د اسلام اولویات به وپېژنې د اسلام د اولویاتو په فقه باندې به پوه شې چې رسول الله څه کړي دي څه یې پرېښي څه یې په کوم وخت کې کړي دي او څه یې بیا په کوم وخت کې کړي دي په دې شیانو باندې به پوه شي دا په هغه صورت کې کېږي چې سړی خو د پیغمبر علیه الصلات وسلام احادیث ووایي یو کتاب دوه خو ورته ووایي که چې موږ یو کتاب هم نه یو ویلی او بیا وایي چې صاحب موږ د فکري جګړې عسکر یو نو دا خو بیا داسې په هوا کې ډزې کوي دښمن نه پېژني بلکې له او ذخیره مرمۍ در سره نشته ده په تش شاجور باندې پورته پورته وارېږي شاجور کې یې مرمۍ نشته ده د خپل دین د خپل دین نرمۍ نشته دا زمونږ ملایان زمونږ فکري پوه خلک زمونږ تحریکیان دا ولې کله د کمونستانو په مقابل کې رنګ ویړي چوپ پاتې شي او کله د بل چا کله د بل چا کله د بل چا وجه دا ده چې خپل هغه ورسره نشته خپله متاع ورسره نشته بس یو څو سطحي شکلي غو نشان ورسره دي په هغې باندې خپل ځان چلوي خو چې کله هغوی په دې باندې بیا ورته نقد وکوي او شبهات او شکونه ورته راوړاندې شي نو بیا څه ورسره نه بیا میدان پرېږدي فکر په فکر ماتېږي فکر په تبر نه ماتېږي فکر به په فکر ماتوي فکر په تبر نه ماتېږي پرون موږ کمونستان مات کړه خو کمونیزم نو د دوی له ذهنونو نه ونه ویستلی شو نن بیا د لیبرالستانو یا د لیبرالانو په کتار کې ودرېدل پروني کمونستان تاسو یوازې د ریښې بدلې شوي دي خولې خو خپل سره سر کولای شي کې ګټ سر کوي دا نه فرق کوي راغلی خو به تکرار خلک سر کولای اوس په خپل مانند سره سر کوي دا ګټ کې فرق غلې ده خو نه کوم نشانه نو څه هیڅ فرق نه راغلی خو خو په څه د فرقو په عسکري هغه کې ناس وو یو عسکري فرقو کندک کې په تان کې ناس وو اوس پارلمان کې ناس مغه خلک دي مغه نوم ده مغه القاب دي مغه نظریات دي موږ د دې له فکرونو نه کمونیزم یا الحاد یا د اسلام په خلاف باندې شکونه او شبهې دا ونه ویستلی شو ځکه موږ په دې کښې یوازې صبر راخیستی و په دې کښې فکر نه و راخیستی د دې په فکر کښې موږ باید فکر راخیستی قرآن وپېژنو یو حدیث وپېژنو دوه سیرت وپېژنو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند ټول مراحل وپېژنو او دا وپېژنو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ځواني څنګه تېره شوې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت اول مراحل څنګه تېر شوي بیا دویم مراحل څنګه تېر شوي دي رسول الله صلی الله علیه وسلم په کوم ماحول کې اوسېدلی د جاهلیت سره څنګه تعامل کړی د جاهل سره کړی که نه ده کړی دیموکراسي ورسره منلې که نه ده ورسره منلې ګزاره ورسره کړې ده او که تېنه تښتېدلی ده مکه یې ورپرې ایښې ده خپل اصحاب هجرت ته تشویق کړي دي او که په دوی کښې ورننه ویستلو ته ور تشویق کړي دي دا خو سیرت کښې دي موږ باید خپل د خپل د پیغمبر سیرت باندې پوه شو اصحاب یې څنګه روزلي حکومت یې څنګه جوړ کړی نظام یې څنګه قایم کړی تشریح او تقنین یې څنګه منځ ته راوړی ټولنه یې څنګه تربیه کړې ده ټول او جنګ په کومو معیارونو په کومو وختونو او په کومو اساساتو اصولو باندې کړی نړیواله ډیپلوماسي یې څنګه چلولې ده دعوت یې څنګه خپور کړی ده بادشاهانو سره یې څنګه تعامل کړی ده ملکانو او قومي مشرانو سره یې څنګه تعامل کړی دا ټول سیرت کې ده د پیغمبر علیه السلام رسایل او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیغامونه د نړۍ مختلفو خلکو ته او مختلفو ادیانو ته دا په سیرت کې پراته دي په دې باندې موږ پوه نه یو صاحب هغوی لګیا یو او تش ټوپک هم غاړې ته اچولی ده او وایي په دې باندې موږ دښمن ولو دښمن کې ښکار کوو دښمن ډک ټوپک ګرځي تاسو اوس وګورئ ونیم سو نه زیاتې جریدې او مجلې او اخبارونه د دښمن په پیسو باندې روزانه چاپېږي او هر یو یې د لسګونو زرو په تعداد باندې په سلګونو راډیوګان په لسګونو تلویزیونون هغوی هره ورځ یو مرمۍ لا وتلې نه وي چې بله بیا ورواچي ورته د هغوی شاګرونه ډک ساتي ورته دښمن او موږ او تاسو د خپلو ځوانانو شاګرونه تش ساتلي بس هسې ځانګړې توګه کړې ده روان دی خپل فکر اصلي منابع نه دي ورمعلوم خپل فکر اصلي منابع باید ورمعلوم شي څلورم دا چې د صحابه کرامو ژوند یا حیات صحابه دغه مرحله او د دې مرحلې هغه ټول امتیازات د دې مرحلې مشخصات د دې مرحلې رواني کیفیت د دې مرحلې سیاسي عسکري پوځي اقتصادي اجتماعي اخلاقي اړخونه دا باید ټول مونږ وپېژنو تر څو په هماغه ګاڼه باندې ځان موږ هم ښایسته کړو هماغه لار او نهج خپل کړو چې هغوی ورباندې ملتونه تسخیرول خو په رڼا باندې نه په وهلو ټکولو او استعمار باندې په رڼا باندې د رڼا پیغام له ځان سره ډالۍ وړي هرې خوا ته چې روان زموږ لښکر وي هغه لښکر له ځان سره د رڼا پیغام وړي بمونه یې نه وړل خلک یې نه وژل د درې میاشتې به تېرې شوې نه وي بیا به د هغو خلکو او د مسلمانانو ترمنځ هېڅ فرق نه و هغوی به د مسلمانانو دین منلی و د مسلمانانو جامې به یې تن وي د مسلمانانو سره به په چپ کې ګرځېدل مسلمانانو ته به یې لوڼې ورکړې او بیا به د زمانې په تېرېدلو باندې ژبه به یې د مسلمانانو ژبه شوه عربي ژبه به یې خپله کړه دغو خلکو چې کوم کوم امتیازات وو د کشش کومې نقطې ورکې وې کوم ذرایع داسې د هغوی سره وو چې په هغوی باندې دوی د ملتونو زړونه را خپلول د ژوند طریقه یې څه شی وه خلکو سره تعامل څه شی وو دا خو په دې کې کېږي چې موږ د صحابه کرامو او د هغوی نه وروسته د سلفو د زمانې د ژوند یوه مکمله نقشه په مخکې ولرو دغه حالات را معلوم وي چې دغه حالات را معلوم نه وي نو بیا خو به مونږ په بل څه باندې خلک قانع کوو خپله به هم په بله روان یو ګورې وروڼه دا زما خبرو ته د سړي دی چې لږ غونې به وچې وي خو په داسې توجه ورته امید دی چې غوږ ونیسي لکه سړی چې د ریاضي معلم ته غوږ نیسي په ریاضي کې نه ټوکوي نه پکې لطایف وي له کیسې نه کیسې فکاهي مقایسې دا هم پکې نه وي خندا مندا هم پکې نه وي د معلم صاحب هم تندی ترې وي په عین وخت کې غوسه نه وي چې دا نو ولې پرې نه پوهېږي دوی او فرمولونه هم ټول داسې وي چې ټول تصوري شیان دي بس په غیب کې خبره روانه ده چې تصور په هوا کې غواړي چې یو شی تاسو په بلوتوت باندې در واغوي در منتقل د ریاضي معلم ته چې داسې ښه غوږ ونه نیسې کور کلی خارجي تشورات دا ټول شیان چې پرې نه دي د ریاضي هغه شیان نه زده کېږي او همدغه وجه ده چې زما ریاضي زده نه شوه ځکه زه داسې اجتماعي غوندې سړی یم نو په سن کې هم د ما سوالات او تشورات د مې کاکا او ماما او د توپ میدان او کلب ډنډې او د دې سره روان و نو بیا د دې نه ځان نه شو خلاصولی تر اخره په ریاضي پوه نه شوم پاتې شوه رانه خو هغه طریقه یې رامعلومه ده چې ریاضي ته به سړی د ټولو شیانو نه ځان هوښیاروي بیا به ریاضي زده کوي او همدغه وجه ده چې د انجینران چې دي دوی داسې مرکوز فکر کوي چې یو شي باندې خپل نظر ښه مرکوز په دقیق شکل باندې خپل حسابونه کوي هغوی د هغه فکري جوړښت یې همداسې راغلی وي تر دې همداسې شوي وي چې ذهني تمرکز د هغوی باید ډېر قوي وي په مسایلو باندې او چې یو شی ذهن ته ورولوېده دې تر اخره نه پرېږدي بس دا فارموله ده که نه اخرې فارمولو خلک دي نو ورونو لږ د ریاضي په تصور باندې دا زما خبر دا وشو او بې مالګې خبرو ته غوږونه شي امید دی چې د تاسو د خستګۍ باعث به نه یم شوی اوله خبره دا ده چې د خپل د فکر منابع وپېژنو دویمه خبره ورکې دا ده چې هغه خلک وپېژنو چې د تاریخ په مختلفو زمانو کې د فکري فتنو په مقابل کې له اسلام نه دفاع کړې ده هغه خلک یو خو منابع شو دویم اوس دا منابع به د چا له لاسه اخلې د چا په قلم به درته رارسېږي د چا به منې د چا به پکې نه منې هغه اشخاص هغه علما هغه فکري قیادتونه او ریادتونه باید تشخیص کړو وایي او د هغوی له حالاتو نه د هغوی له فکر نه د هغوی له قناعتونو نه د هغوی له تصوراتو نه د هغوی له ذهن نه د هغوی له عقیدې نه ځان خبر کو چې څنګه هغوی د تاریخ په مختلفو پړاوونو کې د فکري فتنو په مقابل کې له اسلام نه دفاع کړې د صحابه کرامو په زمانه کې څنګه دفاع کړې تر هغه وروسته د تابعینو په زمانه کې څنګه دفاع کړې د عباسي دولت په زمانه کې چې د زنادقه او تحریکونه له اړخه راپورته شوي وو د هغوی په مقابل کې څنګه دفاع کړې د مسیحیت په مقابل کې څنګه دفاع کړې د یهودیت په مقابل کې له اسلام نه څنګه دفاع کړې د کمونیزم په مقابل کې له اسلام نه څنګه دفاع کړې د نورو واردو شوو نظریاتو او فکري انګېرنو په مقابل کې یې څنګه له اسلام نه دفاع کړی د اسلام پیغام یې روڼ روښانه واضح سپین خلکو ته په مخ کې ایښی دغه اشخاص باید وپېژني او که کله دا اشخاص وپېژنئ دوی به د تاسو لپاره د الګو د نمونې د ماډل حیثیت غوره کوي بیا که هغه څه کړي خود به خود به هماغه شی په تا کښې انسټال کېږي بیا به تل مغه کارونه کوي ځکه هغه په تا باندې په فکري لحاظ باندې یو مسلط شي د هغه افکار او نظریات او طریقه د ژوند او د هغه په ژوند کښې چې کومه ګرمي کوم حرکت کوم تار پروت و هغه د تا په وینې کښې خود به خود چلېږي بیا تاسو ګورئ چې دا د کار خلک چې پوښتنه ترې کوې چې ته له چا نه متاثر شوی ته څنګه نه درته پیدا شو څنګه زه درته پیدا شو چې دا کار دی فورا د یو چا نوم درته اخلي خو د فلاني کتاب مې کوته یا مې فلانه یو ورځ ولیده دا یو کار یې وکاوه یا د فلاني نظریاتو په ما کې دا تحول راوسته زه یو څوک درته درښیم نو د اسلام د مخلصو علماو او د مخلصو مفکرینو او د هغو خلکو چې په سمه توګه یې د سپین راڼه اسلام نه او بهانه دفاع کړې او فتنې او مشکلات ور معلوم دي ورته او هغه خلکو ته معرفي کړي دي چې فتنه دغه ده او د فتنې نه د ځان ساتلو لاره چاره دغه ده د هغو خلکو د نظریاتو د افکارو د کتابونو او د تالیفاتو مطالعه وکړو په دې زمانه کې په تېرو شلو کلونو کې ډېر مشهور مشهور شخصیتونه تېر شوي دي چې هغوی له اسلام نه آګاهانه دفاع کړې او د معاصر جاهلیت سحر او هیڅ تشخیص یې کړی دی د جاهلیت معاصر جاهلیت څه شی دی د دې معاصر جاهلیت هغه نښې علامې ملامح دا د هغه څه شی دي دا یې خلکو ته واضح کړي دي لکه هم چې په نورو نومونو به یادېږي خو هغوی اصلي جاهلي شکل خلکو ته واضح کړی دی چې جاهلیت وایي بیت او دا یې نښي د دې زمانې جاهلیت دغه دی د نومونو اخیستلو ته ضرورت نشته ډېر علما داسې تېر شوي دي په تېرو سلو نیمو سلو کلو کې چې هغوی د اسلام لپاره ډېر کار کړی دی راځو بلې خبرې ته چې هغه د خپل فکر اوله خبره دا وه چې خپل فکر پېژندل د خپل فکر د پېژندلو لپاره د خپل فکر منابع پېژندل یو د خپل فکر رجال پېژندل دوه درېیم د خپل فکر مشخصات پېژندل په دې زمانه کې چې د موږ فکر نن کوم چې ته نن موږ خپل فکر وایو یا کوم څه باید موږ خپل فکر وي علامې او مشخصات هغه وپېژندل ضروري دي د مثال په ډول د مشخصاتو د جملې نه یو مشخص دا دی چې د موږ دین د علو او د برترۍ دین دی دا ذلت نه مني دا یې تا سره ګوزاره نه مني دا به هر وخت اعلا وي یا به نه وي یا به اعلا وي منځه ولاړه نشته نه به نه وي نه به مړ کېږم فاما حیات تسر الصدیق واما ممات یغیظ العباد یا به داسې ژوند وي چې دوستان به خوشحاله وي چې مسلمان یا د نه یم که نه د ذلت اوسېدل خو نشته ده په اسلام کې او همدغه وجه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به مظلوم صحابه کرام هغوی به د مظلومیت د ماحول نه ویستل چې مکه کې ګزاره مه کوئ شاید د بیت الله ورکې ده زمزم ورکې ده د اسماعیل السلام وطن دا ده د ابراهیم السلام وطن دا ده عرفات په دې کې ده مقدسات په دې کې دي تاسو ورته په دې کې دي خو ولیکې نه پرېږدئ ولې ځکه چې دلته د تاسو علو څوک نه مني داسې ځای ته راشي چې علوم خلک ومني چې علو دې مني او دا تاسو دې مني چې ته اعلی یې هلته لاړ شه او یا د دغه علو د تسلیمېدو لپاره لاس په کار شه ګزاره جوړجاړی او د خلکو سره کمپرومایز دا نشته په اسلام کې زمونږ د فکر د مشقتاتو نه یو دا دی چې وانتم الاعلون تاسو د ټولو نه پورته یاستئ په هر څوک مونږ ګزارې ته راغلو چې ته لږ خو راښه شه که نه معنا یې دا ده چې لږ خو کافر شه لږ خو منافق شه لږ لږ غوندې خو زندیق شه او لږ غوندې خو زندیق شه بس وایي لږ راښه شه لږ ګزاره وکړه دا د اعتدال نه اعتدال خبره خو دوی ډېره خو روانه کړې ده او په تېرو اتیا او اویاو کلونو ټولو زیات زور دې ته ورکوي دوی چې معتدل مسلمانان معتدل مسلمانان بس دا اعتدال پسند دی دا اعتدال خوښونکي دي دا افراطي نه دي هغه کوم شي ته چې قرآن علو وایي هغه ته دوی افراط وایي او کوم شي ته چې قرآن رسول الله متوجه کوي ورته وایي چې ووېرېږه د دې نه چې دوی د لږ غونې هم سا وښویوي ورته لږ دې ونه ښویوي نرم نه کوي ورته چې دوی درته نرم شي نه ان کنتم مؤمنین که مؤمنان یستی نو یاد پور پیغمبر علیه الصلاة والسلام چا سره گزاره نه کړ رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل امت په سپینه لاره پرېښی او په دوی کې داسې مفاهیم غرس کړي دي د دوی په ذهن کې داسې مفاهیم غرس کړي دي چې هغه ټوله دنیا ته ورته یو طرف ته شي دوی نه راکوزېږم که ته عوام یې نو بیا ته امت یې ولو که یو کس یې که یو کس هم یې قرآن تا ته امت وایي ابراهیم امت دی یو کس ده په اور کې پروت ده خلکو وهي کسوي پلار یې له پوره سړي واهجرني مليا زه لاړ شه بیا دې ونه وینم الله وایي نه ابراهیم امت دی ابراهیم امت دی ولې تاسو کېږي نه چاته ګزاره نه کوي تاسو دویم مشخص زمونږ د فکر هغه دا ده چې اسلام پیوندکاري نه مني ته لږ د مسلمان یم لږ د دیموکرات یم لږ د نشنلیست یم او لږ د بیا پکې هغه یم بس کمونیست یم یا لږ پکې یو بل شی یم نه دا نه یو شی دی اسلام د پیوندکاري دین نه ده هر څه چې پیوندکاري په اسلام کې کوي اسلام د خراب اسلام ته انساني نه مني خالصیت دی ورته خالص دا زموږ د فکر د مشخصاتو د جملې نه ده درېیمه نکته چې زموږ د فکر د مشخصاتو د جملې نه ده هغه ده په اسلام کې ولا او برا ده د الله لپاره دښمني کول دی او تا سره او د الله لپاره له تا سره دوستي کول تجارت ته ډېر او نقل او مساکن تردونها کور کلی ماڼۍ بلډینګ پلازا که دا درته د الله نه او د الله د رسول نه ګران و درته د الله د دین نه ګران و نو بیا د الله د عذاب انتظار وکړه ولا او برا په اسلام کې یو مهم شی هر هغه مسلمان چې د ولا او برا په عقیده نه پوهېږي یا یې نه مني هغه له خپل فکره ناخبره دی هغه بیا هر څه ته اسلام وایي هر څه ته اسلام وایي هندو ته به مسلمان وایي کمونست ته مسلمان وایي لیبرال ته مسلمان وایي دیموکرات ته مسلمان وایي هر چا ته هغه مسلمان وایي ځکه د هغه په ذهن کې بیخي ولا او برا بیخي د شان شته نه ولا او برا هغه مناعیت دی لکه هغه د انسان په جسم کې سره لکوای او دفاعي قوت څه ده چې خارجي شی نه پرېږدي ورته خارجي شی هم تاسوي نه پرېږدي دا څه دی که ولا برا درکې وه نو ته په هېڅ وخته نه یې او که ولا برا درکې درکې نه وه نو په دې پوه شې چې ته په فکري ایډز باندې اخته شوی یې هر فکر درکې ننوتی شي هر څوک درکې کار کوی شي هر څوک خپل نظریات درکې انستالولی شي هر څوک د ځان سره روانولی شي ولا او برا د الله دپاره دښمني د الله دپاره دوستي د قوم دپاره دوستي نه د تنظیم دپاره دوستي نه د مصالحو دپاره دوستي نه د نشنلیزم دپاره دوستي نه د خپلوۍ دپاره دوستي نه بس د الله دپاره دوستي او دښمني هم د الله دپاره تاسو ګورئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې په لکونو کافرانو په لکونو لکونو کافرانو په جزیرة العرب کې په لکونو کافرانو په مکه کې په زرګونو کافرانو په زرګونو الله تعالی د مکې د کافرانو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانې د مخالف شخص د کافرانو نوم بیا هم نه یادوي بس یوازې د پیغمبر سره په نامه یادوي تبت یدا ابي لهب وتب ابو لهب پکې یادوي نور پکې نه یادوي دا وایي چې خلک دا خپلوي او پېژندګلوي او او خانداني نسبت نشنالیزم دا یو معیار ونه ګڼي خو دا خو نه د پیغمبر د کورنۍ د شد خیر که پرون دغه شو د پیغمبر د کورنۍ کورنۍ سره نسبت دا قرآن ختم کړی فیصله کړی دی غټ غټ کافران دي ابولهب نه غټ غټ کافران وو هغه په نامه نه دي یاد کړي هغه باندې تبعي نه ده ویلې قرآن ابولهب چې د پیغمبر تره دی او د پیغمبر په زېږېدنه باندې وینځه ازاده کړې ده وراره یې خوشحاله شو ورته خو الله هغه په نامه باندې یاد کړی دی چې سبا ورځ دی بیخي دکې نور د اصطلاح څه پاتې نه دي خانداني نسبت د نه چلېږي ولا او برا زمونږ د فکر د مشخصاتو نه ده زمونږ د فکر د مشخصاتو نه دا هم ده چې زمونږ دین او زمونږ فکر د هرې زمانې دپاره صالح دی صالحیت لري د هرې زمانې دپاره وړتیا لري د هر ډول شرایطو او حالاتو د سمبالولو وړتیا پکې شته نه په دې معنی چې اوس کمونیزم غالب شوی پرون کمونیزم غالب شوی او بس چې کمونیزم سره یې لږ ګوزاره وکړو تر څو دا د انسانیت کار سمبال کړو لږ به یې موږ وکړو لږ به یې کمونستان وکړو داسې نه پرون هم د اسلام مکمل و او د کمونیزم په خلاف یې خپل ټول فکري ادبیات مکمل درلودل نن هم مکمل دی او د لیبرالیزم او دیموکراسۍ او د غربګرایي په خلاف باندې خپل مکمل فکري ادبیات لري قانون لري لایحه لري نظام لري اخلاق لري فوج لري لښکر لري اصول لري ضوابط لري عقاید لري صنعتونه لري هر څه مکمل دي او د هر زمانې لپاره صالح دین دی دا نه چې په هره زمانه کې بیا په دې کې یو بل شی ورسره اخله او سره یې ځای کوه او یا ورته د اسلام نو د دې زمانې لپاره صالح نه دی اسلام یوازې د پیغمبر د زمانې دین و او اوس خو مشکلات زیات شوي دي او بشري چارې پرمختللې دي د ژوند ډېر اړخونه نوي نوي پیدا شوي دي د کمپیوټر زمانه ده ګلوبلایزیشن ده نړیوال ټول په یو کلي کې اوسېږي او بس هر چا ته د یوې مورې نه کتل کېږي چې کمپیوټر ورته وایي او په دې زمانه کې خو نو اسلام د ټولو شیانو د ضرورتونه او د ټولو حالاتو د ضرورتونه او سمبالښت دا نشي پوره کولی نو لږ به خیر د ورسره کمونیزم ومنو لږ به ورسره دیموکراسي ومنو خیر ده چې په قانون اساسي کې راغلي چې د افغانستان اساسي قانون د بشر د حقوقو او د دیموکراسي رعایت خپل مسؤلیت ګڼي خیر ده چې دا څه راغلی اسلام د هرې زمانې لپاره پوره ده مکمل ده خلک به نه پرې بې باوره کوي خلک به نه بې باوره کېږي دا بېله خبره ده چې ته پرې پوهېږې نه آب در کوزه من ګردي من تشنه لبان میگردم یار در خانه من گردی جهان میگردم اوبه در سره دي خو ته بیا هم وڅښوندې ته خبر نه یې تا ته د خپل فکر منابع در معلوم نه دي قرآن نه دی در معلوم حدیث نه دی در معلوم اسلامي عقاید نه دی در معلوم فقه او د فقه وسعت نه دی در معلوم د اسلامي تاریخ لوړ ځای دا نه دی در معلوم نو خود به وایې چې له بل چا نه دې راکاپي کړو دا به کې د اقتصادي خوا به له بل چا راکاتي که ځکه چې اسلام اوس رسیدګي ورته نه شي کولی دا خو غلطه خبره ده اسلام د هر زمانې لپاره صالح دی دا زمونږ د فکر مشخصات دي او نور هم ډېر د فکر مشخصات دي چې تاسو په خدمت کې ما فقط یو څو ورنه یاد کړل نو موږ باید د خپل فکر د پېژندګلوۍ لپاره اول فکر خپل فکري منابع وپېژنو دویم خپل فکري رجال وپېژنو درېیم د خپل فکر مشخصات وپېژنو او که یې ونه پېژنو نو بیا به څه چل کېږي بیا به پردي فکرونه د خپلو افکارو په حیث باندې خپلوو پردي فکر ته به خپل وایو پردي نظریات به راخلو بیا وایي چې بد دا دام په اسلام کې چلېږي دام شته ورکړي دام شته ورکړي خبر به نه وي چې دا ورکې نه شته او مشخصات چې وپېژنې بیا در معلومېږي چې دا اوس د مال مشخصات سره دا مطابقت نه کوي مثلا که تا دا زه مثال درته وایم که تاسو ورته وپوهېږئ چې اسلام علو لري دا د بل چا سره جوړه نه مني نو بیا ډیموکراسي خود به خوده نه مني ځکه چې په ډیموکراسۍ کې مساوات ده هلته هر انسان د بل انسان سره یو ډول مساوي دی که یهودی وي که مسلمان وي که هندو وي که سک وي که بودایي وي که ملحد وي که کمونست وي که بل څوک وي هغه انسان من هلته انسان دی ډیموکراسي انسان ته د انسان په نظر ګوري دا یو شی دی ټول سره او دا دین باید وغورځوو ځکه دا د انسانانو تر منځ تقاضا رامنځته کوي او دیموکراسي دا د هیومنزم انسانیت دا تساوي رامنځته کوي نو اسلام ته ضرورت نشته ده چې ټول مساوي شو باید هلته خپل دین پرېږدي خو چې تا مخکې د خپل فکر دا مشخصات پېژندلي چې اسلام علو د بد په په ټولو باندې اعلی وي او اسلام وایي چې دا نور به تر هغه پورې وژنئ تر هغه به یې وهئ چې تر څو دا ټول دین د الله وقاتلوهم حتی لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله نو بیا به چې دا د پېژندلې وي نو بیا به دیموکراسي ومني دیموکراسي خدای چې دا د اسلام نه لاندې وي اسلام خدای چې دوی د اسلام نه لاندې وي دیموکراسي د نسل زر سره سره برابر وي نو چې د خپل فکر مشخصات یې پېژندلي وي نو د نورو بلاو نه به خود به خوده په اتوماتیک شکل ګډ کېږي خو که د خپل فکر مشخصات دې نه وي پېژندلي بیا نو لارې پکې کوي هر څه درنه جوړ کړو هر څوک د په اوږو سپور شو وروڼه همدغه ډول چې څنګه د فکري جګړې د مقاومت لپاره د خپل فکر پېژندل ضروري دي همداسې د دښمن د فکر پېژندل هم ضروري دي باید د دښمن فکر وپېژنو او د خپل فکر په رڼا کې وپېژنو په دې باره کې ما مخکې تفصیلي خبره وکړه د خپل فکر په رڼا کې وپېژنو د خپل دین له دیدګاه ورته وګورو په هغه دنیایي ورته وګورو چې د لوح محفوظ نه الله مونږ ته رالیږلې ده او له هغو نه زموږ سترګې جوړې کړې هغه مونږ ته سترګې ګرځولې قرآن او حدیث د هغو په رڼا کې ورته وګورو د دښمن د فکر منابع وپېژنو لکه څنګه چې د اسلام منابع دي داسې د دښمن د فکر منابع څومره شیان له یهودیت نه راغلي څومره شیان له مسیحیت نه راغلي څومره شیان له ادارې ایمانیت نه راغلي څومره شیان له هندویزم نه راغلي څومره شیان له مسلمانانو نه کاپي کړي دي ځان لپاره اخیستي خپل ځای لکې جوړ کړی دی د دښمن د فکر منابع باید هم وپېژنو د دښمن فکري رجال باید وپېژنو لکه څنګه چې د اسلام فکري رجال پېژنو تر څو چې دغه نوم چېرته اورو بس فورا په ذهن کې خبره راشي لکه هغه څوک چې کمپیوټر کې هغه ورکړي یوه کلمه څه دا راته پیدا کړه سرچ سرچ یې ووهه بس د دې کلمې په عرضه کې چې پرته یې ساتي راوباسي چې تا د دښمن رجال فکر وکړي ځندل ته چې هر چېرې نوم د تا په مخه درځي بیا یې فورا په ذهن کې دا ټوله خبره راوځي دا خو نو هغه بلا ده دا خو مې نشي تېرېستی د ده خو نه منم که هر څومره ښه خبره کړې د ده خو نه منم دغه خو ول اثر باندې ومنم خو که تا د دښمن رجال فکر نه پېژندلي نو بیا به هر یو ته سلامي کې شاید علامه ده پلانی ده پروفیسر ده فیلسوف ده او دا کار کړی دی هغه یې کړی دی او بس دا شیان بیا وایي دښمن رجال فکر به هم پېژني دښمن د فکر منابع د دښمن رجال فکر او د دښمن د فکر مشخصات دا به پېژني د دښمن د فکر مشخصات چې وپېژني دی که تفصیلات څوک درته هم نه وایي مخمغه د شر له بل چې وپېژني نور بیا خلاص خپله خبره خلاصه شي لوبلې چې ته وپېژنې هغه خوند دې چې پر مالي شي ډېر څه کې بیا نور پوهېږي چې دا اوس څه شی ده د دښمن د فکر مشخصه نو وروڼه د دښمن د فکر مشخصات باید وپېژندل شي او درېیمه خبره ورکې بیا دا ده چې له دښمن سره د کشمکش تاریخچه دا باید وپېژنو دا دښمني نننۍ نه ده دا زړه را پاتې ده را روانه ده ولا یزالون یقاتلونکم په دې کې تجدد استمراري ده مسلسله را روانه ده په کومو پړاوونو تېره شوې د نوو ځای عوامل یې ورکې څه شی وو عروج او زوال ولې راغلل کومې نیمګړتیاوې وې د مصرف کوم عوامل و د جګړې د مبارزې کومه تګلاره او طریقه وه په دې شیانو باندې باید پوه شو د کشمکش تاریخچه باید په دې باندې ځان پوه کړو ځکه چې تاریخ تکرارېږي تاریخ بیا بیا تکرارېږي که تا یوازې پرون ویلی نن بیا مغه ټکی راغی چې بیا پېژنم که څه هم رنګ ار کوي خو چې په هره جامه کېدل د زړه پېژنم که پرون هغه افکار مونږ او تاسو ته د کرمتیانو په نظر کې رامعلوم وای نو بیا نن نه کمونیزم خو په اسانه پیژندل اوس مغه کرامته او د باطنی او نظر نن په کمونیزم په قالب سره یوازې قالب بدل و شکل نور ما د قومونو سره د ملتونو سره د امتونو سره د تعامل طریقه به رامعلومېږي دوی پرون څوک و نن څوک و نن ته کوم نظر ورته وګورم هر څوک د خپل ماضي په هنداره کې ښکاري د هر چا اصالت او د هر چا صدق او کذب د ده د ماضي په هنداره کې تر هر څه ښه ښکاري نن به ځان دی په بل شکل درته معرفي کوي هو چې ته له ماضي خبر یې نو بیا به پر حذره یې بیا به نه تېروځي وروڼو دا یو څو مختصرې خبرې د تاسو په خدمت کې مې عرض کړې له خپل وخت نه مې لږ وخت هم زیات ونیو امید دی چې ورونو به خاطر نه وي دروند شوی او خپله خبره نن په همدې ځای پای ته رسوم داسې درسونه وختونه لږ دي او موضوعات ډېر دي بس مغه عمومي عمومي خبرې به سره وکړو نو تفصیلات بیا په مختلفو کتابونو کې د مختلفو علماو سره ګوري خو ما تاسو ته مخکې خدمت عرض وکړو دا زما خبرې داسې لکه د ریاضي درس بس وچ فورمولونه دي لږ ذهني تمرکز غواړي او توجه غواړي ځکه په دې کې احساسات او عاطفه ډېره نه ځایېږي او بل دا چې زه ډېر داسې احساساتي سړی یم یم خپله هم سوړ پوړ غوندې شی یم نو امید دی چې د تاسو استاد اخکې به قیمتي شوي وي او الله دې وکړي چې موږ تاسو ته الله تعالی په دې باندې ګټه راورسوي او کلمانو څه غلطي شوي خامي راغلي وي کمي تاثیر خبرو کې راغلي وي بې نظافتي کې راغلي وي نو زه تاسو ټولو نه بخښنه غواړم السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته